چه مو ارویدلا دا دی عروه ابن زبیر نیا او دی سعید ابن مسیب نا او دی علقمه ابن وقاس نیا او دی عبیدالله ابن عبدالله نیا عن حدیث عائشة رضی اللہ تعالی دا دی حضرت عائشة دی افق متعلق یو حدیث تا کنا اوش دی حدیث تا کنا اوږدې حدیث ته مخ شوی تاسو ته کتاب تفسیر شاته شوی شي په اوږدې که نه او د هغې نه زنا د هغه په اوږدې حدیث عروه ابن زبیر نقل کړې ده د انه مې زنا اورېدله ده زنا سعید ابن مصیب نقل کړې ده د انه مې اورېدله ده زنا القما ابن وقاص نقل کړې ده زنا عبیدالله ابن عبدالله نقل کړې ده که نه د ټولې نه ما اورېدل کړي دي د په باره یې د هغې حدیث د حضرت عایشې هغه حضرت عائشہ چې بی بی د رسول مبارک نو حين قال لها اهل الافك ما قالوا سو وخت چې وکړل د په بری شه اهل افك هغه خبره چې کیما وکړه دی کنه بیا فبرأه الله فبرأه الله مما قالوا بیا پوک په جو ګرځا ول حضرت عائشہ لر خدای پاک مما دغه تهمت نه قالو چې دې کیم تهمت وشالو ٹھیک شو دا په وجده حدیث ده دغه حدیث نه د خلق متر نقل کړه ده وکل حدثني طائفه من الحديث و دې هر یو کا اور وای ابن زبیر دا کا سید بن سید دا کا الکما دا کا عبید الله دا کنا دې هر یو کنا بیان کړ د موته دی وه حصے دی هغه حدیث مکمل حدیث یو نه درته بیان کړه هو یو حصہ دی هغه حدیث حدثني کنا الذي حدثني عن عائشه رضي الله تعالى وكل حدثني طائفه من الحديث الذي حدثني دي اغه حدیث نه چې خدای بیان کړه ده هر ته شنه ده هر یو یو ټوکړه ته بیان کړی قالت حضرت عائشه ویلي دي چې ولکن یوانو سشه ولکن نی روغله ده ولكني والله ما كنت اظن وزسم بخدای مدل وړي نوزه چه مدا خیالوی چه ان الله ينزلو فی براعت وحیان چه خدای پاک پر نزلوی مو پر براعت سے جه کم دکن وحیه یطلا چه آوه قیامت پر تلاوت کولا شی ولا شأنی فی نفسی کان احقر من او خامخ اول موشه وو په زون د موشه هغه وو احقر اذن ان يتکلم الله فی بامرن چه دا کلومو کو خدای پاکی مو ببریش بی امر کلو امر سرا پیو آیات سرا یوتلا چا تلاوات کول شی متا دې کې سره خپل ځون شان ډېر حقیر لید شو چې د امر بیا نه یغا چې باندې خدای مو په بر شایتینا نزل یو تلاوت کول شي ولکنی كنت ارجو لكن زو چې مدایلا وا اي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا جو وین رسول مبارک په خیب شه کنا رؤیا ویني کنا شان دا یله مواته کوم د رسول برک د خیبر ولید شي بیا آغا یبرئ الله بها چې بری او ګرځوي خدای پاک مولا را بها په سبب دی غیر یې سره دا یله مواته کوم د رسول برک د خیبر ولید شي خدای له منوا چې وحی او آیاتنا مبارشن نازل دي کنا بیا یله منوا خو په یله باندې پوسه وانزل الله ار نزل کرل الله پاک دنی دا آیتینا چه ان الذین جاؤ بالعفق عصبت منکم العشر الآیات دا لاس آیتینا چه کم دا کنا خدای پاک نزل کرل کنا ٹھیک شو دا حدیث دا کنا دا حدیث چه کم دا کنا خلیه پا دی پر چه کم دا کنا روڑلو چه پا دی غزی چه کم دا کنا دا قول دا خدای پاک صدا کنا شا دا قول دا خدای پاک چه متا خپل ځان شان ډیر حقیر لید شو کنه چه خدای پاک سے ان یتکلم الله فیا دا تکلم د خدای پاک سره کنه څه تکلم د خدای پاک په الفاظ سره په حروف سره دا نه دا په حدیث شریف سره ورو په دې پره دا د ترور وابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال یقول الله دا یعنی په دغه قول د خدای پاک پرې دا راوړل حدیث قدسی دا اذا اراد عبد ایام السیئات صوت چې رداو کو بنده د مکړل د ګناه ته فلا تكتبوها ملائکه خدای پاک خدای پاک ملائکه ته وی فلا تكتبوها علیه ملائکه تو صدا سیئا په د بنده چې خلیل یاتی وتا کړه دا کړی نه دو حتی یعمل حتی کې چې وکړه دې رسې لاره وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد اچھا جی عن سعید بن یسار عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق الله الخلق پیدو کرو اللہ پاک مخلوق کنا پیدو کرو اللہ پاک مخلوق قالت اذ رحم دا رحم صدا کنا داوی تاو یهی کنا یا دا رحم چه کم دا کنا دیوی تاویل چه کلا اللہ پاک دی فیدوشن لیا شو کنا رحم چکش دیوی تاویل چه هذا مقام العائد بکا من القطیعت داغا زی دیغه پره و خستین کی دا پتو سره من القطیعت دی کٹ کوله و دی پر کوله نکانا شام زخو اخفل گیرات یا کنا خدا پاکا دا خلق خوی مو پر کوی و کٹ کوی میں ویتنا یا اللہ دین زن دین و تو سرا پناو خلق چه کم دا کنا ایلی کٹ کولی و دا پر کولی نا چه کم دا چه دا خلق متفبا در فهم نشی کنا چه پر کوی میں نا کنا خدا بکا پا تو سرا پناو خلق هذا مقام العائد بکا دا غزید پریو خستلی دا پا تو سرا ایسا شینا من القطیعات دیگه پر کولی نا کنا دا کٹ کولی نا کاری دا دی دین نا اراز کرل دا بلکل سبب دا دی اخفل گرته پر کوله دی پرا و دیغه چه کم دا کنا فسده کرل دی پرا کنا وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا سفيان بن صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد قال زيد بن خالد سويلي دي متر النبي صلى الله عليه وسلم بروم شو رسول مبارك من ویلی پدانه خلق اندر سره شو خلیفه در شو ده و یا دا منا چه ده ده ده په برکات سره وش بروم شو پر رسول مبارک باندې سمانا بروم مکل شو په داو ده رسول مبارک سره کنه سم او یا دا منا چه اصل دا یو پشه ده نره ده تا بیا وی کنه ذکر ده نره نکل ذکر خلی و رسول مبارک وشرو بروم شو پر رسول مبارک باندې فقالا بیا رسول مبارک ویل چه قال الله ده نه ده قول ده خیفک بیا رولو ده نه اصبح من عبادی کافرون بی و مؤمنون بی کنا اصبح من عبادی سب کوی ده مو بنگون زنا داسی چه کفیری کفر کنی که مو بنده و زنا داسی چه ایمانی که مو بنده لئے برون بوشو گا نو زنا بیا داس که سبو چه گیری داسی چه میر بنده خو برون شو دا ده خدای پا فضل سر خدای پاک ده برون بر بنده کرا ده آبیا مومن دی پا مو بنده و زنا داسی چه ده برون میر بنده ابن انکیس تیری درو خطل دی وجنا البنده و شمترنا بنو ان قضا و قضا کنا لنکا استیرا رو خطلو یا ابن انکیم یاستا رو خطل حدیقه و میر بنده دا برو مکرده دا کفر کل دی پا مو بنده کنا اچھا جی وبی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله اذا احب عبد لقاء صحبه محبوب غني بندا يبندا له قال رجل اول یو سړی دا سره لم يعمل خيرا قط چنه وکړه نیک عمل چیرې یا کنه خیر یې بالکل نو وکړه کنه ایمان خو او خیر خو نه رسول نیک عمل یې بالکل نو وکړه کنه شان اې دې د سریول زمره خپل تا کنه چې ځا ماتا سو دې چې مرشي دایزونی و دا وشالو فاحرقوه تو سوس زید لنا او وزر نصفه فی البر ولو انیتو سی اراده نیما اراده د ولونه فل بر وچه بیش و نیما اراده د ولونه چې کینده فل بحر په توندې بیش زله دا زون پس زه او اراده یو بیتا او غات سحر بیا باندې تلوانه دا سو وجدو وی چې دا وجه ده چې په والله مده په خدای وروړي لا يم قدر الله عليه کثیر خو خدای ونی ولودای که خدای خو دې تا ونی وو بیا لا يعذبنه عذابا خامخای ورکو د خدای په کې عذاب لا یو عذاب ته عذاب ورکو لا يعذبه احد من العالمین چې نو کو ور خدای پاک دا عذاب یو کسته دی عالم نه کنه دا څه عذاب خدای ورکو چې دا څه یو کسته نه ورکړه دا څه سم عذاب کنه په زون ډارې ځم چې سلړل ته په مې کړی دی خدای په ونی ونه د سر باندې کو کنه شام دیو جناو مې څه دی عمر والے چې ورک شکارا شام نو ویریس داسې په وکړ زمنوي چې زویل وس کله اول وس فامر الله البحر بیا خدای په کمر وکړ د یو بتا چې دا درې ټوله چې لکه دا یې درې ته درا فجمع ما فيه وامر البر او چې کیم دا کنه امر یو کړو چې بیا د فجمع ما فيه جمع کله هغه درې چې په دې و چې بیا شي کیمه وي ثم بیا جوړ یې کړو سره انسان بیا جوړ کړو نه ثم قال دنا ورسته چې کیم دا کنه خدای په کته او الله دې بیا کول د خدای په کړو لما فعلتا ویلی ده دا سوکرل زمانه تا ده ویلی ده وصیت کرده و کنه ویلی ده سوکرل قال حضرت جی خدا پکا من خشیت کا ایتو ده دورا می ده سوکری وی کنه و انت عالم و تشر خباری چه بلا سکی صافا من وفا ایتو ده دورا می ده کری وی فغفر له بیا بخشش شو شو ده کنه شد که زمانه دامره ده ده دامره لوی ده تلی ده شو بس من بخشش ده کنه شو نو بیا دعا دیشه زنا خلق یې کنه شه چې دا خو دې چې دا وایي چې لا ان قدر الله علیک خدای په قدر شو په مو باندې دا خدا مانا چې کوم چې دا سره باندې وکړي به نشي باندې قدر کنه یا مې نصیب نه وایي خدا خدای خدای دې د صفات نه انکار یو کولو چې کوم نه کنه شه دا زنا وی کنه شه چې دا د خدای په یو صفات باندې جاهلو نو پاکه ده خدای دې دې صفات منکر نه ده جاهل ده په باندې کنه شه او جه پاکا نوی ده خدای ده یو صفت ده پا ده بنده نه کافر که ده سرائی کنا نو بیه ده زا خور دیره مشتوز بڑا گونه ده چه زا پشتنه که نشتا ده پاته ده کنا نو بیه ده دیره خلقه ده نشتا ده خدای پاک ده صفت ده پاته کنا جاهل و ده خدای پاک یو صفت نه او زنا یهی کنا زنا شده هنچه نا دا غلی شه دا قدر ده قدرت نه ده دا ده قدرت نه ده بلکه دا قدرت په مرا سره ده بلکه دا تنګوري په مرا سره ده کنه شا تنګوري په مرا سره ده الله يبسط رزق لمن يشاء ويقدر راي په کوله تویره د چاته چې خوښه وي ويقدر او تنګوي کنه شا یعنی دا يقدر چې کیملا کنه دا د تنګول په مرا سره دی قدرا يقدر کنه تنګول په مرا سره دا مرا ده چه یاره دا سر بنده وکی لئن قدر لئن قدر الله علیکا چرا خود تنگی رو وستا خدای پاک پا در بنده پاتا لگینا چه خدای سر سرا کو خوکا تنگی پر بنده رو وستا کنا ده کنه یه پشتر را وکلی کنه یو ور چه دا مکیم کری دی کنه که یور خدای تنگی رو بنده رو وستا لا بی ودا سزاب نرو کری کنه شا تنگی سمانه چه پرسی می کنه شا سوچ می دا کنه ایده خدا دی کم دا کنه دا نی داس نو کر کنه شا وربما قال رب اصبت ذنبا کنا فاغفره خدا پاک او بخش د ګناه مو تا کنا فقال ربه یعنی دا بیا د خدای قول د خدای رول فقال بیا د کیم نه ٹھیک شو فقال ربه اول چې کیم نه کنه رب دې په دې غدیش چې علم عبد ان له رب النار یقین وکړو بنده دې په دې کې څه باندې چې د یو رب شته چه آغا بخشی گناهی نا و یاخذ بهی و نیولا کو پا گناهی بنده امو بندر دا لایق این حاصل شو چه دمو یو نفسا چه آبا بخشی گناهی نا و کلا کلا نیولا کو پا گناهی بنده بو دا یقینی چه پیدو شو وی باز غفرت لعبدی بخشش مو کرده ده بنده تا گناه دا گناهی نا مویتا معاف کرده کنا ثم مکسا ماشاءالله بیا تام شده گناهی نا سمنا چه خدای فرش وکنا زرا روایتو سے دا سر دیوی جی کم دا کنا چه بس کنا دا جی کم دا چه بیر گنائی نکوا بس موز سماف کل کنا خوچ دا یقین دا دوی کنا شم رحمت حق بهانه می جوید کنا رحمت حق بهانه می جوید رحمت حق بها نه می جوید کنا کمات نوری ده خدای رحمت کنا جه خامو خطه کمات پر کوي خدای ده رحمت کمات سیک پر کوي خو بهانه غوړي کنه سا بهانه بالکل کنه وابي قال حدثنا عبد الله بن اسود قال حدثني معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا قتاده قتاده عن عقبه بن عبد الغافر عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا في من سلف رسول الله ذکر کړو سړی في من سلف په هغه حال کې چې هغه څه تر شوی دی دا چې دی روي شخص او یادا سره چې في من كان قبلكم شا بیا سران سره یو وی چې قال کلمه دا دې ذکر کړی دا یو کلمه رسول الله قال من ویرا کیما کلمه ذکر کړی دی وی چې کمانه دا خو یقیني خو دا شولا خو یعنی کلمه یقیني خو نظر دا مې ما خو یعنی کس کوي دا دې په یوه کلمه سره دا خیا چې عطاه الله مالا و ولدا ورکړه وې دې سړي د خدای په مولیا ورو اولاد یې ورکړي کنه دا شو چیزار تا وشئی ایو ابن کنت لکم ز سلام را پلورم ای تو سلی برا پا زندگی شی سرانگی میں بچیونے جے کیم دا کنا سوتلی ترکری میں تربیت پرورش میں کڑا دا ز سرانگی پلورم کانا شا قالو دیو تا اول چه خیر آبن تا بہترین پلوروی دی میش کانا شا بلکل کانا قالا بیا دی پلوروی تا اولا سیوا خبرہ میں بیا منی دا موا کانا شا فإنه لم يبتئر بیا ول وصلو دی دلاره چې کینه پیغه ورځ د سخت بوت شه بیا غره ورځ چې خدای په کړی سم کړی زیر جامه کړی فقال الله تعالی الذي قول خدای له ولو کنه الله پاک په توي چې کول هو جو کنه موجود شه ویره کنه موجود شه فایزن هو رجل قائم على کنه دای سلای او چې لور شه مونږه اصل ویښ کنه خارج خدای شرایط هغه کول اکون سره په مخ کې کینه کنه ویلوړ ورسا قال الله الله پاک ته فرمی الله ان بیا کول خو یې کړو اي عبد ول مبن ما حملك على ان فعلت ما فعلت سدي ورت کراو تو لرا ته دې به چار باندې چاو کړه تو کی ما چار کنا نو به قال دې ته چې مخافت کدا سی ویلې او یادا سی چې فرق نه مې کا فرق یا ډورته ویل مخافت یا ډورته ویل شي کنه ډور دې تو نه قال ویلی دی کنا رسول مبارک فما تلافاه ان رحمه فما تلافاه یا هو دا غمانا فیا کا کنا مانا فیا چی کی بیودا مانا فی فما تلافاه نو رب دلا ایدی دا سریت بل شای انا رحمه چه رحمه کرخ دای فصل المنیو زخرای پکې موجوده ور ده کیسه د خدای د کړه و ده یو ور کول بل څه نو ورسېدل چې خدای رحم په وکړو رحم دې کیم نه ور ورسېد نو بیر یا لما و سلالا فما طلافاه اغا شای جوینی ولو دلرا ور ورسېد د تاسو غيو انا رحمه ادا شای چې رحم په خدای په دونه کنه وقال مرة أخرى فما طلافاه غيرها دا زنا روایت سے دا سر غلی دی نو کنا ور ور سیدو تا غیر دے دے رحمت نا رحمت نا غیر بل شیدت نا ور ور سیدو کنا فحدثت به ابا عثمان فحدثت به ابا عثمان وی جمو جه کم دا کنا بیان اکرو دا دا سلیمان تیمی صدا کنا دا غا بیئی سلیمان تیمی ویلی دی جمو بیان اکرو پا دی حدیث بندی جه کم دا کنا ابا عثمان تا فقال دوی چه سمیت هادا من سلمان سمعت هذا من سلمان مو بالکل ارویدلا دا جکیم دا کنا دا حدیث دا سلمان فارسی سے ابن ما دا غاص ارویدلا دا کنا نو پی ری لکا بسین خدری سے جس طرح کے بیان کو دا دی سلمان فارسی سے ابن ما جکیم دا کنا دا غاص ارویدلا دا غیر اللہ حضاد فی دا یو فرق ہے چه سلمان فارسی سے جو تکر دا بری حدیث دا تکا چه ازرونی فی البحر دا فی البحر تکا دا سر جو تکر دا بری پوزی چه فی البحر تکا نشتا بر سر کنا ازرونی فی البحر دا تکا به سره دی کړه دا داسې ویل دي او کما حدث یا لکه څنګه چې د بیان کړه بل تکا دا څه دی غونډه په بهر حال چې کیم دا کنه دا تکا به دی کړه خو یا دا تکا یا دی غونډه بل تکا دا کنه باب کلام رب یوم القیامت مع الانبیاء و غیرهم د خدای په کلام قیامت په ورځ باندې سره د نبیونه او د نه را خلق کنه جنتیونه سره او د نه را خلق سره وابي قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن حميد قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان يوم القيامه سوات جي قيامات پورے شي کنا بیا شفاعت شفاعت زوی جي کیم نو سفرش شریک کنا زوی جي کیم نو کنا سفرش شریک فقلت بي عرض يا رب وابي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال قال اجتمعنا معبد بن هلال العنزي سے ویلی دی کہ میز جامع شوی میز سے کی میز جامع شوی جامع شوی میز سمانا ناسن من اهل البصره جامع شوی میز سمانا جامع شو سخرن لے اهل بصره سخرن لے اهل بصره دا سر جامع شوی فذهبنا بغير على سرابير على ميز قدرات دي انس بن مالك سيب وذهبنا معنا وبتلو كل ميز دي زنه سره په ثابت البناني سيب بندا کنه دا د شاګرد دي انس سيب کنه دا مر سره بيتو زدي دي پر الیه کنه په طرف دي دا انس سيب کنه په طرف دي انس سيب دا مر سره بيتو وذهبنا معنا بثابت الیه وبتلو ميز دي زنه سره چې کیمنا کنه ثابت یا په طرف دي دا يسأله لنا ویره کنه فقال ثابت البنانی صاحب ته چې یا ابا حمزه تا دا دې انس صاحب کنیا وکنا هؤلاء اخوانك من اهل البصره دا تو يرون دوستون ملګری ولنا دي دي اهل بصره جاء اور غلی تو تا يسالونك عن حديث الشفاعه چې پښتنه کوي څونه دې حدیث د سفرس په بری شي چا مشته بیان اچھا هغه وړي کسای دی فقال انس صاحب ته حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم بیان کړم فیاتون عیسی فیقول لست لها ولكن علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فیاتونی دی بیروشی دا خالق متا بیا وی دین اورس که زه سپرشت وکړه خدای پاک ته کنه بیا چې سپرشت وکړه بیا وی چې کینه یوسف کې تو بوش زنا خلق دی جنت ته لور شي زنا به دوزخ ته لور شي کنه بیا دې جهنميو له برای شي اس ادویان سپرشت رسول مبارک کو کنه هغه ذکر کوي دا مقصد سپرشت پوتې شو کنا نو بیا دی فاقولو تشو فیاتونی فاقولو انا لها زه بالکل لایق یې دې پر مو ته خدای په دغه مقام رو کړه دا کنه زه یې دې څه پرشته پر کنه زه وکم فاستاذن علی ربی بیا زه اجازه ته دلم پر هغه خپل باندې فیوزن ولی یو اجازه رو کې چې متا دا خدای کېر ته جناب ته ورش کنه هغه متا اجازه ورو کو بیا زه چې کیم نه کنه ورش ویولهمنی فانطلق زبيالو شفف على دعوك ثم عوده فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع راسك وقول يسمع لك وسلطوت وشفى تشفى فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول امتلك فأخرج منها من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان معاملی بیا پیغه معاملی نه بیا معاملی بیا قط معاملی کرا دیغه مقدار دیغه دنه دیغه ویری دی ایمان نه چی بیا کنا معاملی کنا چی بیا منډه ورسو اخرج هم من النار من النار من النار تکید دی پر او تویی کنا فانطلق فافعلوا فافعلوا دا حدیث چه کم ده کنه ایده غیروی معبد ابن حلال حنفی ده کنه معبد ابن حلال حنفی ویده پس کنه چه دویلی چه قال اجتمعنا ناس من اهل البصرت کنه فلما خرجنا معبد ابن حلال وی چه سوحت چه روتنی میر من عند انس رضی اللہ تعالی عنہ در رزکی ده انس صحیب نده حدیث ورطا بیان کو کنه اکنو بیان قلت لبعض اصحابنا میر موغل زنا ملگری اخبرتا لو مررنا بالحسن نو لو مررنا بالحسن کنا او یکیم ده کنا کچره مثلا ویرا لمیشتوس په حسن بنده ویتا ده حدیث بیان کی حسن نه حسن بصری صاحب مراد ده که حسن بصری صاحب بنده ویرا لی ویتا ده حدیث بیان کی خوشا خو بیزو وینچه بیره کنا و ده حسن بصری صاحب په دی وقت شکی کیم وکنا ده روپوش وکنا شا کنا وهو متوارد فی منزل ابی حنیفه حنیفه دای کې کنا کنا پټو په ذکر دی ابی حنیفه حنیفه څنګه کنا هغه څه دای پټو کنا رو پوښ وینا لو مررنا بالحسن کثیر میزان ویراغلی چې کینده په حسن باندې فحدثناه بیا بیان کی میزته بما هغه حدیث حدثنا انس بن مالک چې میزته بیان کو حضرت انس صاحب نه صاحب ویزه طرف ویروس طرفه شوی چې صحیح ویروس کړه فاتیناه ورغلی مې د وسلم نه علی سلام به ورچو بحثنا بصری صاحب نه فاذنا لنا اجازه یې ورکړو مې څه چرنه ودی ورنه نه ودی فقلنا له میر د توی چې یا ابو سعید دا ابو سعید چې کیم نه کنه حسن بصری صاحب کو یا وسنا یا ابو سعید جئنا کا من عند اخیک روغلی وشتو ته در ذکی دی هغه مسلمان ورل دتونه چانه ابن مالک صاحب دا کنه هغه طرف نه روغلی میرم بیا چې کوم ده که نه ورسېدې مې د دې ډلې ته په دا خیر څه څه ده که نه چې دا درېیم ده که سلورام سفرل بیا فان تلکو فافعلو سلم که نه څه ده که نه ادنا ادنا ادنا مثقال حبت من خردل من ایمان فاخرجه من النار من النار من النار اے دیری دا جے کلام بیگر ولا سیدی تو بیرے کنا بیا فانتلقو فافعلو کنا دیدی کرے بیا دیوی تا چه کلا حدیث میں تر ورسول فانتحینا الى هذا الموضوع فقال درتوی چه ہی ہے میرا روڑی کنا سبا میرا بیانا گئی فقولنا میر دیتوی چه لم یزد لنا على هذا حالت صاحب خود یطولان لکنا مشتا فدیغ بنده کنا باسی دی غیدی پر ارتا بیان کرا لکنا فقال حسن بطری صاحب چه لقد حدثنی لقد حدثنی فتحقیق سر حدیث بیان کرده موتا کنا حدیث بیان کرده موتا وهو جميع من عشرين سنتنا وهو جميعنا او حال دادا چه دا مو ایسوس دا کنا چه دا مو دا دا حدیث بیانا ولو دا دا سو چه کم دا کنا چه جميع و جميع دا منا چه عقلی قضی و حفظه قضی و او ټول قوای د سلامتیا باندې په ځای وی کنا مجتمع العقل و مجتمع الحفظ و او مجتنو زبط و دا آر شای بلکل پا زیبانوی سفارک نو بشرو غلا کنا لقد حدثني وهو جميع من 20 سنه ده من ده ده شل کله نه شل کله وشي چې موتا بیان کړل ده پرې حالات دغه انا صاحب کنه موتا بیان کړل خو اس موتا خو یو تای بیان کړل ده تو صاحب دې دې باندې چې کیم نه درا ولا ده کنه فلا ادري موتا دا پته نه چې انا سیا چه ده چه کم ده کنه ده بکی حساب یرا کریه دو او کبی یرا ندو وینا ام کره ها ان تب تکلو یا چه کم ده ده بال گانا لده ان تب تکلو اعتماد کرن ده ده تو سه پا ده حدیث و پا ده سا برد من ده حدیث ایسا کنه ده ده باید پا جرد که اعتماد و کیا مدینه سر پریر ده کنه شا او بیده ده ده باید کنه نکړو زه ته ذکر مو دا حدیث یا دا کیسه مې نکړه ته ذکر الا من غره دې پر مې ته ذکر کړه چې وانا اريد ان احدثكما ما نه رضا چې زه بیان ته تو څه د یتای حسایا او تو به وندي سبیره کې کنه شه دا نه حدثني كما حدثكم انا صاحب متا دا حدیث بیان کړه دا لکه څنګه چې تو څه بیان کړه دا ثم قال دنا ورسې دې کیم نه کنه در ته ویلې دي کنه دنا ورسې دا وی چې رکه اعتماد وکړي د کلمه په تیرولې باندې عملي نه پرېر دی که نه دا نه وي چې کیم نه دغه یا ویلي دي که نه دا دا شته به د حدیث وابي قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن مسعود سيولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخر اهل الجنه دخولا الجنه واخر اهل النار خروجا من النار رجل اغفر الى يخرج حبوا چیرته دا لوټ شو جنت خو ډک ده فیقول له ذالک ثلاث مرات جنت یا او په دای دا خبره خدای ته درې ورا کول ذالک نه خدای په درې ورا دا خبره ته کو چې منډه جنت ته داخل شه دا هی بیا چا پر دې خدا په جنت خو ډک ده کنه شه کول ذالک یعید هر ور وی چې کینه دا یار ګرځي علیه خدای په ګوندې وداوي ته چې جنت بلعه فیقول الله پاک به ته چې سره خو ته ورنه نه خو ذا ان لک مثل الدنيا عشر مرار اے تو دے پر په مثل د دنیا لاس ورا دا کنه شان منډه استاد دې ډېر نه پسې سره دې کیم نه کنه تنه را پسې ګرځي دلا کنه شان نو به زنا خلق سری کنه خیر په دروازه کې راوځي چې کیم نه یې نه جماعت خالی کنه دا دا کدای چې ودا غیر وطني سړي سره نیولای او چات کنه ځکه دا په دنه مختلف شي دي کنه هغه هم دا هم دا جنتی نه خو به ها وفي قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الهامش عن خيثمة عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم احد فتقوا النار رسول الله کوم فرمایي چې زنی بچ کې دی نه ولو بشق تمرتن اگر که په یو ټوکړه د خجیر سره ویل نه وي سیمره می ته واسي کنه کوشش کوي کنه قال الاعمش وحدثني عمرو بن مران حيثما مثله وزاد فيه دا کتاب شې دی چې ولو بكلمه طيبه اگر که په خدا پسته کې سره ویل نه وي جهنم نه زنی نه خلاصوي دیر معاملی نه کما چې بیا حقیری ما غړی کنه کړه چې دا ذریعہ د پر او ګرځي جهنم نه خلاصول وابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن منصور بن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن مسعود سئل جاء حبر من اليهود يعلم اليهود رسول الله صلى الله عليه فقال انه شان ذا اذا كان يوم القيامه جعل الله السماوات على اصبع دواس من في وقت اخر ده طول عرشوی پده گوته بنده وخلی و گڑوی وی ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم دنا وسي رسول مبارك ويل وما قدر الله حق قدره قدر نو پیژندلو دی د خدای په سره می حق ده قدر ده کنا زکه چې دی خو چې کیم نه کنه دامرا ولا د خدای په قدرت پاته ده ته بیا خدای په قدرت کې کیم نه کنه بی بی یا ولد ور ثابت وی کنه او زهیر علی السلام د خدای بچای ویلی کنه یا ډیر مثلا ملائکه د خدای نه ویلی والارض جميعا قبضته حال لا چې ځکه ټوله قبضته يوم القيامت هدا په قبضه شوی د قیامت پر ورځ باندې والسماوات مطويات اسمان نه چې دا ورکل شوی به امیر په شی روز د سبحانه وتعالى عما يشركون وکید د لاره ولوی د هغه بکواس نه د هغه شی نه یو شکون چې د کیم شی نه شریک ګرځي د خدای په سره کنه یا خدای په پیجاو دا دا بتون دا ملائکه دا پیغمبرون دا چیرې دا ستای شي چې په یو لوز باندې اسمانونه او مځکه وخوري کنه ستاره خدای پاک سره دی سری ګرځي په عبادت سره وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا ابو عوان عن قتادة عن صفان بن محرز ان رجلا سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنه كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى سرنګ ورځلی ته رسول مبارک نه چې ویلي په برې دی هغه نجواش اده خدای ولې بندا پر ماشي چې نجوا وي او پټه سرګوشي وي پټ پټه کیسه سره کو حتی یزع کنفه علیه حتی که چه کشور دی خدای پاک کن دادا خلا پندر مانده او خدای پاک کسرانگه تا ده شان سر لائک دو کنا کشور دی خدای پاک دادا خلا جکیم لکنه پندر بنده او فیقولو الله پاک ویتا ویئی دا بندر سوئر بنده کلوی اعمل تا کذا و کذا تو کری دی داس داس آه داس داس نانا فرمانی لکری دو سب رحمانه اندې لکشنه تو کړی دی دا داس دا داس ته کړی دی کنه شا فیقول دا یو چې نعم اے خدا پاک او یقول خدا یو چې عامل تا کذا او کذا داس تا کړی داس تا کړی دی فیقول نعم فیقرر شو اقرار دی کو دلاره کنه دا ټول کړی دی خدا پاک او ډارې دی کنه چای هي تباش او هلوک شو کنه دا شي چې څنګه کنه دا نه خدای پاک د سره پاک جواب ثم يقول ابن عباس خدای پاک ته او فرمایي چې ان سترت عليك في الدنيا درسم موجه کیم دا کنه پردا کول یو تو بند په دنیا شه وانا اغفرها لك اليوم او زه بخښه دې کیم دا دې ګناه اله رانن دستو تا کنه دا دې کیم دا کنه ته بخښه کنه شه دا دا هغه حساب یسیر دې ته ورسې کنه حساب یسیر دا دا په دې کنه دا څه خرید او چې دا څه کړی دا څه دا څه دې ویلې کړی از بیره یو بیره کتنشا بیره کنا اچھا جی وقال آدم حدثنا شیبان قال حدثنا قتادو قال حدثنا صفان عن ابن عمر قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب قول اللہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما خبر کری صحیح پاک موسی علیہ السلام سره تکلیما خبر کړل کنا وابي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس قال حدثني وقيل انا بن شهاب قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان قال آدم آدم علیہ السلام تو چا انت موسی الذی تا موسی استفاق الله برسالاته چا ترجیح دے غرا کړل تو لر خدای په پیغه پیغام خپل سره او خبره خپل سره چا تو سره خبره کوي دی بغیر د واسطه د ملائکه نه ولا حدیث په دې پیره ده چې موسی علیہ السلام سره خدای په خبره کوي دی کنه به ما په لومړي سجی په سبب سره ګرامه وی مولرا معلومات کوي مولرا کنه علا امرن قدر علی قبل ان اخلقا تمالا ما کوي مولا را پیدا چار باندې چې هغه به صلاح کړی شو په مو باندې په مخ نه مو د پیډو کوله نه زه په یارو ډیر مخ ته خدای په لیکل تقریر شو عصا ادم ربه فغوا دا په تورات سره وداري دا غایت په تورات سره و تورات د ادم علی السلام د پیډو کېدل نه سره وښ کوله مخ ته جوړ شو لیکل شو کنه سره یا د پیډو کوله نه مخ ته سرویس کو لد مخته دا پیسرا شوی و چه وعصا آدم ربه فغوا کنا یا پا دی مگرم وی پا حج آدم و موسیٰ بیا غلط شو آدم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام منو بی جواب ایکو کنا دا چه سی پر خالق زن دیوی کنا پا دیو نیو دا بلانو شنی وی چه موتا خدای لاری کل کریو چه مرسی مارنا ورس که بیا گه تقدیر تا سفر کرده مارنا ورس که دا غادر دی مکلمات دی کنا شا مر نه ورسته مصالح سره متراس پکړاو و مر نه ورسته تقدیر ته کی سره فرض کوي اما په دې سره یو بدای ته تقدیر سره لوس نشي دی وای کنه چې مدا او غرام زکا وګړو چې خلی کلر تشي په دې نه نخلو سری سره کنه اچھا جی و بی قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامه جمع كل مؤمنين قيامت پر ذمه فيقولون فإنه كليم الله كان شا اغه سره خدای خبره کړی دی کنه ایته وش وابي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول ليله اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم پیغه شپه باندې چې بتل کړی شي پر رسول مبارک باندې من مسجد الکعبه د کعبه د جمعتنا کعبه جمع سکتا مسجد حرام کنا انه جاءه ثلاثه نفرنا شام دالا چه رغل رسول برکت دری نفر دا ودرا یا معراج کنه دری بی دا بلاش پدر شوی دی کنه خو دیگه معراج پا سلسلا که دا کولی کسی دی کنه شام انه شام دالا جاءه ثلاثه نفرنا رغل رسول برکت دری کسونا خدای خدای ولا کنه شام دا ملائکه قبل ان یوحا الیه په مخشه د پیغمبري په مخه ده نه چې واه یو کله شي دته کنه یا مثلا بعثت کې نو شو دا مخه درې قسم نو لو هو نه مثل مسجد الحرام فقال اولهم بیا اول چې کیم ده کنه هغه اول دې دې درې قسم چې اول اول دې چې کیمو کنه هغه ته اول دا دی رسول برکه څه بیا ولا هو حمزه صاحب څه بیا ولا هو جعفر صاحب څه بیا ولا ویل حمزه صاحب ترو جعفر صاحب د تر سیایو جعفر ابن ابي طالب انا د تر سیایو رسول برکاو تریاو حمزه صاحب د تر سیایو جعفر صاحب دا ټول پیو دي مجری به د درې ملایکه چې رول به دا ورې نه ملایکه د دې ملایکه ته ویلا چې ايهم هو کیم یو د دې دا هو دا محمد صلی الله علیه وسلم دا څه مطلب کیم یو دا نو به دې ايهم هو کیم یو د دې دا هو دا مطلب دې تاسو فقال فقال نو به فحشا به صدر صدره ولا غديده فحشا به صدره ولا غديده بیا ډاکا کړل جبرائیل السلام په دغه ایمان او په علم سره سینا دې دا ولا غديده ولا غديد دې دا تنشا لا غديد دې سمانه یعنی عروق حلقه دا رګینه دې مړې دې دا علم او ایمان نه ډاکل کړه شا دا ورته وکړه فضرب بابا من ابوابها بیا ولا دی وای سره یو دروازه د دروازې نه دی نه کنه دا ولا چې وی ولا فناداه اهل السماء اهل الاسمان اوذر من هذا ده سک سک ته دروازه کړوي فقال فتوی چې جبرائیل قال دوی ته جو مم معك ده بر سک دی سره قال جبرائیل سره ته چې معي محمد صلی الله علیه وسلم نو بیلی دا نیل ولدو فرات ولدو کنا نو بیا دی اده مصر ولا نیل و فرات ته بغداد ولا فرات څه لگا عنصرهما دا اثر دې غږې ویل دا هاذا النیل والفرات کما هاذا عنصر النیل والفرات دا ویخ و اثر دې غږې نیل والفرات تا کنا شا ویخ یې دیوانه ده ویری کنه دې ویری نه اصل دا چې نه دې سرانګې چې نه دې مطلب دا چې دې نه اوځي بیا دی ونه ور ورېږي بیا چې ورېږي دا هغه ونه چې کیمې دی دی نو دا هو ورېږي دا چې کیم ده کنه بیا د فرات وې د نایل ته چې کیم ده کنه رسېږي خدای په خپل قدرت سره رسوي ثم مزا به بیا به تلو کړو قدمه نفس السماء پاس من شو فایزن هو بنار اخر کنه به انګلا شو دی بلې بلې سره علی قصر چې په باندې یو بنگلا من لؤلؤ ان من غلره و زبرجد ان زبرجد کونی فضرب یده وی ور روز چې کیم ده کنه خپل پیغه ولشه مثل ما قالت له الاولى لکه دا ورس منو لکه کیمه کسا کړی وا آغا کسا جی کیم دا وکړه من هذا قال جبرائیل قال ومن معك قال محمد قال وقد بعث الیه ور وکړ سوی دې ته له وحی قال نعم قال مرحبا به وآل ثم عرج به الى السماء الثالثه وقال له مثل ما قالت الاولى والثانيه ثم عرج به الى الرابعه فقال له مثل مثل ذلك دی هغه نوم یې ته وخسته چې په دې شي پلونکای ده په دې شي پلونکای ده فاضله نه یې دی او زنه ته یو دی فاوعیت منهم یې مې مخصوص کړی دی دی نه دی یو ادریس علیه السلام چې دا په دوه مسموم شي دا د مر سلام په واشه ادریس علیه السلام په دوه شي و هارون علیه السلام ادریم په خور نبی الله هارون علیه السلام په سلورم شي دا و اخر بل یو پیغمبر په پنځم شي دا محفظ اسمه زمون دا یو کړه نوم دی هغه پیغمبر او ابراهیم علیه السلام په شپږم شي موسی علیه السلام په اوم شي دا دا یو هم تر په تفصیل کلام الله سبب دیگه تبدیل دیگه کلام ده خدای بنک خدای کسی ده سر خبره کریه دی دیگه بہتره دی و جنا دای جکیم ده و چاک کرو کنا او مصمون ده ورسو فقال موسا موسا علیہ السلام چرا بیو ده مرابا لم اظن ان يرفع علي احد مو خدا خیال نو چې چګولو شي کومه بل څه کا ها ته خو د اومس مندر چې کړه مو خدا خیال نو چې په اومس مندر پاتره په کومه بل څه دوله درې می کنه شا نو بیا لم اظن ان يرفع علي احد ثم على به بیا چې کیمه او خطر وشي پر رسول برک باندې فوق ذلك پوسه دینا چیرته به ما لا يعلم الا الله انا ایغه وطن ته چې نه پیدا نه غلا رمن یو خدای په کور پیدا بر څه کني رسي حتى جاء سدرة المنتهى حتى کې شروع شي سدرة المنتهى هغه بیره چې هغه منتهى ده تشي منتهى ده ملائکه د اسلام منتهى ده ملائکه دې دې کړې دي په دې نه نه پاتره نشي کړی کنه او بده بیره شه پنده وی لکه سره سی کنه چې پنده شي دا سره بیره شه داسې پتنګونه سره در پتنګونه ونه پنده دي کنه د خدای حکم ته کنه انتظار ده کنه شه او بیره او بار حال چې کیم ده کنه په پوسنه ډاکټر سیا دې ته سی وای ولا عملی نه دې میا دې دې په دې می کنه نه را دول نه شي مخلوق لای رسولم برک لور ده کنه دا د خصوصیات ودن الجبار رب العزت وویل نزده وشی جبار رب العزت کانا داوی رسول براکتا ویل نزده شی ویل نزده شو فتدلا بیا شویر نزده شو شویر نزده شو حتی کانا منو حتی که چه وود رسول مبرک نا یا رسول مبرک دیدنا قاب قوسین په مقدار د دویلم دی او ادنا یا پدینا وی نشته دا لندا سوی کنه لندا الا مثلا دا ورماوی کنه و دا لنداوی دا سمرا ورداوی خو لندا دا ربرینا و دا گتمی چه سرا دا خیش کی سرا غا کی کانا خدا مرا تقریبا ورداوی یا لکه مثلا نا دوی لندی چه سرا و دا لگه کانا دوی لندی کانا شا اندا مرا نینه کانا لکه دوا لو سا چه سرا و دا لگه کانا سرا ورداوی دا مرا سرا نشده شون من دا کنا دو ده شنش ده کات نا بارا بشوی چه دوا کسان شو سرا نزده که دلا بیا ویویل دا سکیم دا کانا چه کانا قاب قوسین شون دی دوا سرا پا مقدار ده دوی لنده مولا بخاری قسمی په تحقیق سره راوت د بنی اسرائیل مو مطالبه کړی د بنی اسرائیل علی ان من ذلک فتنکوه ارجع الی ربک مړه دې شراب خپل دا فل يخفف عنك ايضا اې باوجود دا کولا نه او کو خلاص دې ته بندویا قال کولا دا او کو غرشه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مرته دې یا موسی موسی زخمه چې نه رب ماستر یو قد والله استحییت من ربی په تحقیق سره مده کو قسم می متهنه را خیار دی میده را بخبرنا سو بیره کنه فما اختلف علیه نشو ورکلای نه دتا دتا کنه شا نو بیر نیرا زنشو ورکلای دی کم ده کنه دتا قالا بیا دی کم ده کنه رسول برک ویلی دی رغا مصالح سلامت اولا چه فحبه هو بیا خو کیزه نه ده خدای کنه سره بیا خدای را دریبا دی کم ده زون ده سوا کنه فحبه بسم الله فاستیقظا هر بیدور شو رسول ویلی کنه اربیدوش و هو فی المسجد الحرام حال داشته په مسجد حرام دا کو خیب شه نه دا کنه دا لړای سوچ کی دا نه دی دا په خیب شو دا ټوله چاره په خیب شو کنه خو ایوارا سه په ملای اعلی او په دغه چې کنه ملکوت په دغه عجایبات شه سړی مستغرق کی کنه چې دا دل لوړه خو مطلب دا چې لکه اې دنیا نه په بدل شو چې کیم نه کنه